پنځه مراحل او دا جنگ دراصل د دې پس منظر په نتیجه کې وو چې کله مغرب بار بار میدان کې شکست وخوړ ناغي په دې خبره ویم شو مجبورم شو چې میدان کې د جنگ په ځای باندې په دوی یو نظریاتي او فکري جنگ مسلط کول غواړي دغه نظریاتي جنگ پنځه مراحل اول شروع یې د صلیبي جنگونو نه شوی دغه اته صلیبي جنگونه پاولو جنگونو کې دوی قدس مسلمانانو نه قبضه مسلمانان یې ووجل خو اخر بیا اخیری جنگونو کو کې دوی ان قدس واپس واغسته شو دوی لا شکست ورکړې شو صلاح الدین ایوبی قدس فتح او جنگ اصل د دې خلاف احمد الدین زنګي او دا زوی نور الدین زنګي شروع کړ فتح صلاح الدین ایوبی په ذریعہ وشو خو بیا هم دوی دغه جنګ بار بار جاری ساته او په مسلمانانو حمله ور کېدل اخیری جنګ کې اتم کې دوی شکست وخوړو د فرانس بادشاہ سینٹ لوئس هغه د مرګ نه مخکې او د شکست نه بعد دا یو تجویز پیش چې د مسلمانانو خلاف داسې جنگ پکار دی څه خبرې پیش کړې چې مسلمانانو منځ کې ټوټ ټوټ مضبوط عقیدې د درې ایمان والا خلک پکې پرې نښوستی شي د مسلمانانو معاشره کې فحاشي غورجاني عامه کړی شي مالي بدعنواني او د یورپ په سرپرستۍ کې یو حکومت فلسطین په علاقه باندې قائم کړي شي دا بس د الغزو الفکری بنیاد شي بیا دوی جنگ شروع کو نو د جنگ دویمه مرحله صلیبی جنگونو نه بعد استشراق چې دا د نظریاتی جنگ شروع آغاز د صلیبی جنگونو د شکست په نتیجه کې استشراق ستویلی کی او مستشرقین چاته وي دا اصل د اسلام دشمنان دي مستشرقین استشراق ویل کیږي اصل کې مشرقي تهذیب تمدن او تعلیم خپلول دا استشراق استشراق شروع کړه وته لفظ شروع شرق مشرق دا مشرقي ممالک زموږ د ملکونو د مشرقي ممالک وو وجه دا ده چې دا د مغرب مشرق طرف ته دي یورپ مغرب طرف ته دی او دا مون پاکستان هندوستان افغانستان تر سعودي عرب پورې دا اوی د لپاره مشرق دی اصل مشرقی مونږ یو پاکستان هندوستان افغانستان دا اصل مشرقی خلق دا مشرق ته پراته دي د دنیا ولیکن د مغرب د پاره دا ایشیایی ممالک تمام دا مشرق دی دا غي د پاره نو یا خو دا استشراق د شرق نه دای پنیز د دې دوه مطلب وي یا خو د نور خطو طرف ته کم خلق مراد دی ده دې ته مشرقي خلق وي ایشیایي ممالک ایشیا کې چې کوم ممالک دا د مشرق د یورپ مشرقي سمت دی نو دې ته مشرقیان وایي مشرقي خلک او یاد نورم په وسی معنا ویاري چې بهیر روم چې موږ جغرافیه کې خو ده د فلسطین او غیره د علاقو سره کم سمندر دی دا بهیر روم نا دی غاړه سونه ممالک دي ځکه چې بهیر روم دا د مغرب سمندر دی اپا مغرب پروت یورپ پروت نو د دې په هیره روم نه دی غاړه چې سونه دی بس دا د هغوی د پاره څه دی شرق دی مشرق دی نو په دې کې بیا ایشیا سره سره افریقا هم شامل ده او چونکی دا ایشیا دراصل د اسلام مرکز دی یعنی دا زمون دا ایشیا هم دا جنوبی ایشیا دا جنوبی ایشیا وی او وست ایشیا دا عرب ممالک وای نو دا ټول سره د افریقې د مغرب د پاره شرق دی اوس د دې مشرقي خلکو علوم تمدن او تهذیب او تعلیم چې څوک حاصل کې هغه د سوي ایته مستشرق وي او دوی چې بیا د دغه په تناظر کې کم عمل او کار کوي هغه ته استشراق وي تفصیل وروسته کې یو صرف په لفظ لفظ باندې نو د مشرقي داغي د مشرق طرف ته ایشیايي ممالک دي سره د افریقې او په دې کې اسلام دی حجاز مرکز دی او د حجاز نه دی خو دا هندستان د مسلمانانو ملکو دا خو به وسو تقسیم شو پاکستان افغانستان عرب ممالک دا ټول د اوی مشرق طرف ته دی او دا د اسلام ملکونه نو یو دلته د اسلام دویم د اسلام تعلیم قران سنت شریعت سیرت فقہ د اسلامی تعلیم علم او دویم بیا د دې مشرقي خلکو څه د اسلام پروسه او څه د دې خطې خپل خاصیت دی نو د دې چې کوم تهذیب او کلچر جوړ شوی دی د مشرقي ملکونو اوس کوم خلک مغرب والا د یورپ خلک ارا پاسی یو د دې مشرقي خلکو یعنی د مسلمانانو هم مذهبي تعلیم حاصل کی په قران حدیث فقہ سیرت شریعت باندې ځان کوي عربي ګرامر عربي صرف نه وي دا شي نه حاصل کی زبان ما حاصل کی او وسره د دې ملکونو کم تهذیب کلچر د پای انسان کوي او بیا خپل کی اگر چې اسلام نه وروړي مسلمان نه خدا شي نه خپل کی پرې ځان کوي کی دقه سړی ته مستشرق وي دا مستشرقین او دوی بیا کئی څه دپاره دوی چې د څه دپاره دا کئی دغې کار ته استشراق وایي کار یې څه دی ځان یې پوه کړ نو د منلو دپاره نه ځان یې پوه کړ د مسلمان د واخلو دپاره نو دا څه شو دا کار استشراق پوه شو پوه که نه دا استشراق د دې اصطلاحي تعریف به مونږ لیکل استشراق ستوي اصطلاح کې دا په لغوي تفصیلو چې د شرق نه دی او د مغرب مشرق طرف ته چې کوم ممالک دي شیعي د دې خلکو تعلیم، د دې تهذیب او کلچر او تمدن حاصلول، ځان به پویول د استشراق دقیق کس ته مستشرق وي دغه کسانو ته مستشرقین وي چې ګڼ شي جمع او دوی چې بیا کم کار کوي یعنی د اسلام خلاف اول به ځان پوي کې به خلاف نو دقیق کار ته استشراق دا د استشراق دا هم لغوي اصطلاحي باندې په اعتبار سره کوشش وکړو چې تاسو په کوی کو خدا سي په دې ساده پښتو کې کوی خبره پښتو د توې ساده پښتو چې دا مستشرق چاته وایي اکثر طالبان خبره کوم نو یا تاسو کې نو زه ساده پښتو کې پوهه مې هم دی ته وایي زه اوس به پوه شم دا عوام کله کله خبره کوي کنه دوی وای یره وای بیګا یو مولوی صاحب راغلی و عام عوام کافر مولو ظالم مسئله کولی نن پښتنو وای دا پښتنو دا کافر مولا غنی یا چې راغلی او تقریر کوي دا مستشرق در اصل څه دی کافر مولا دی اوس هم پوه شوې مستشرق چا ته وایي کافر مولا ته وایي دی کافر خو زموږ دین یې زده کړي دی ته مستشرق وایي دا مستشرقي یو بل اصطلاح مستغرب مستغرق د دې مقابل اسو وی مشرقي سره خو تهذیب کلچر تعلیم د مغرب اثر کړي دا نه متاثر ده دا مستشرق موږ نه متاثر کیږي دا په زړه نه زموږ دا شی ایز دکړي هم باندې د رد کولو لپاره خمیت باندې نه خو زموږ دا بېغیرته مستشرق دې بېغیرته چې د زده کړه کړي نه د هغوی نه متاثر دا مستغرب مستغربین څوک دي سرسید احمد خان دا مستغرب مغرب نه متاثر دی او مسلمان ظاهر کې خو سره مستغرب دا رنګن سبا غامدي دا سره مستغرب هغه متاثر هغه اسلام اسلام کوي خو په دې شکل او انداز اسلام پیش کوي چې مغرب یورپ امریکا او برتانیا آقا خوشاله شي د اسلام داسې تعبیرات کوي داسې خبرې کوي چې هغه وی سید صاحب دا مستغرب دا وحید الدین خان یو مولا خو قابل سره امو مستغرب ډیر متاثر مغرب اب چلینو خبره د انګلیش خو باز هغه سره کوي موږ تاسو کو کنه باز شنه د انګلیش الفاظ زموږ دی زبان ته داسې را نه وتی دي چې موږ نه چاهته هونو اب وایو انګلیش الفاظ دي کنه اب څه انګلیش دونه غلبه راغلی ده چې که مولا دی که ولي الله دی خو بعضې الفاظ به خامخا انګلیش وي هغه عرف کې ده چې خو بعضې نیم سړی دونه متاثر وي چې هغه که د عرف کې یو انګلیش لفظ نم دی راغلی هم هغه په زور انګلیش رانه نه باسي بعضې خو موږ د وضاحت دپاره وایو که نه د دې دور بس اصطلاح نو هغه دونه مستغرب و چې د هغه یو بیان مو اورېده نو اوس اردو کې لګیا دی اوس وایي جبريل ته انجلز او پیغمبر په ځای پراپټ دوه متاثر او او بعضې خبرې خصوصا د جهاد باره کې د جهاد داسې تعبیرونه کول چې گویا کې جهاد اړشته دی دا رنګوز دا غامدی دی بېمان نو ده دغه څه خبرې مغرب خوشاله د مخ پرده نشته جهاد نه منکر دی ها دا نور ډېرې خبرې دي پکې سچ بس اسلام د خپل خواهش تابع غامدی مخکې چې ګرمه موسم کې ګرمه روزي راغلي نغویلی چې دا هغه چې ده کنه دا روجه د چې دا کم جټ زمیدار خلک دی پټو کې کار کوي پټه کې کار کوي نو په کار دا ده چې دا هم یو عذر شي د دې روجي نه نشي خیر ته ګور لکه تاسو کې څه خبره نه مستغربین مستغرب دی ته مړی د مغرب تاجی سړ مستغرب دغه شي او مستشرق څوک دی کافر مولا دی صرف یاد کړي نحو یاد کړي ربیت یاد کړي قران حدیث ویلي سیرت ویلي خوی کافر او دیست کړي یعنی کافر مولا دا کافر مولا دا د اسلام د ټولو نه خطرناک او غټ دشمن دی د اسلام خلاف چې عالمی سطح څومره مناظره شروع ها څه مناظره څوک چې موږ د مقابله کې ودرېدلې ده مستشرق او زموږ افسوس نن د وړو وړو فرعي مسایلو مناظرین تاسو ټول پیژنئ پیژنئ کنه پیژنئ چې د پاکستان څخه افغانستان هندستان په یو سر او بل سر کې نه مناظرم تاسو پیژنئ که خپل کې پر دی خو چې کم غټ مناظر دی زموږ خلاف چې اسلام خلاف شروع شوی دی په سونو کارونه هغه مناظر تاسو مونږه نه پیژنو اوس هم ډېر مرګري داسې چې په اول ځل به مستشرق تناسب پیژندلی څونه لوی د افسوس خبر هغه هم نه پیژ چې هغه موږ اسلام بنیاد وي سوس ورته پته ولګي چې څنګه بنیاد یې ستړی او څونه بنیاد وباسي دا دي مستشرقین دې ته مستشرقین ویل کی اوس چې کوم خلک د استشراق دغه کار کوي چې زموږ دین مذهب تعلیم یې زده کړی دی خو زموږ د دین او د مذهب خلاف کوي نو د کار ته استشراق وایي او دا څه دی مستشرق دی نو دا مستشرق مطلب چې د مشرق نه خو متاثر نه خو د مشرق هغه شی نه خپل کړي یې زده کړي دا یې مستشرقین اوس دې څه کوي یې زده کړه خو وکړه خو بیا د مغرب دغه دانشور او دغه پوهان ایو ته بیا دانشور وایي یو زموږ اسلامي دانشوران دي مفکرین پوهان سکالران یو د دوی دغه دانشور دي دا د دوی دانشوران چې اسلامي سټډي کړي دوی بیا د تعصب عینه کې چولی تعصب او د تعصب په عینه کو سره اسلامی لیټریچر او کتابونو مطالعه کوي بیا څه کوي دا چې مطالعه کی نو بیا سونه غیر مغربي ممالک دي او اقوام دي یعنی مسلمانان وایزه یا که غیر مسلم هم دی خو چې مقصد د دوی چې د اسلام نه لري وساتي نو دغه مستشرقین د مسلمانانو عادات اطوار دارنګ دای مذهبي او ګروهي اختلافات د دوی تهذیب او ثقافت د دوی د ملکونو زبانونه دا شینو مطالعه ادونه خبرې چې تاسو تاسو نه خبر چې شروع شي دا کنه استاد اسلام او استاد فرقو استاد ملکونه دونه خبر دي چې دا سي تیزو تم نیو دا زمو د س یو میاش دو مخ کې زمو یو دلته یو سیمینار شه کراچۍ نه کسان راغلي سو مفتیان او سان او دی باندې سیمینارو چې انلاین کاروبار څنګه کی یو فقہی شیو ناغیلا زمون خپل تخصص والا مو چې تخصص کوم مفتی کورسی داغه د پاره داسې سیمینارونه کوو جدید شینو باندې کویو ځکه دا دور کې جدید مسائل ضروری دي مفتی ته دا مسلې مخې ته راځي او موږ خلک د جدید شینو نه خبر زموږ هغه تخصص کې هغه زوړ نصاب سره سره جدید شیونه موږ مفتیان خبرو چې سبا له مسلې مخې ته راشي چې دې په پوي کې نو مار هغه انلاین کاروبار څه شی دی څه شی نه دی څنګه کیږي دې باره کې یو سیمینار نو پاره کې د دې په خبرم باندې د یونیورسيټو کسان پروفیسوران داسې علما مفتیان راغلي زموږ خپل متخصصین چې کله هغه سیمینار ختم شو نو لاندې مونږه ناستو دفتر کې روټه موټه تنظیم او ملمانم کراچي والو د دې زم چې کوم اهم ملمانو په دې کې یو پروفیسور دی بخاری سے متویل کی د پېښور یونیورسيټي دی اصل د بنو فارغ د دارالعلوم کراچۍ نه نن سبا پېښور یونیورسټۍ کې پروفیسر دی او قابل سړی دی بخاري بخاري صاحب باندې مشهور او ښه قابل پروفیسر هم ناس کو خبرې مبرې کولې د خبرو دوران کې هغه یو کیسه وکړه څه خبرو کولې خبر شو ماته مفتی صاحب کیسه ده ما ته وی زه تلو ما او د یونیورسټۍ د یو ډیپارټمنټ سره ذمہ دار یا چیرمن خو ډېر زوړ مشر سره وړو د شو سرکې ناستم ما سره لایبرری و دا لایبرری کې د کتابونو میتابونو څخه خبره شو وی هغه سر چې کې ناستم ما د کتاب تاسو کو وی هغه سره ما انګلیش کې خبرې شروع ما سره انګلیش وی د پروفیسور وی وایي چې ما انګلش کې خبرې کولې او خبرو خبرو کې ما نه تپوس وکړ کوم ځای ما وته پاکستان دغه ځای وایي ما سره بیا عربي کې شروع شو بیا ما عربي کې خبرې کولې کوي ما شروع کړه هغه عربي وړي هغه عربي الفاظ وړي وایي چې ما سره تعارف د پاکستاني نیر د مردو تر وړي اردو کې لګیا شو پروفیسور انګریز اردو کې خبرې کوي کوي بیا باندې چې پاکستان کې رقم ده وی ما چې دا بم پاکستان خیبر پختونخوا یې ما هغه وخت کې صبح سرحد وته او دا بم وی یو ته پختو شو او پښتو څه ټکي ویلو نه بعد بالکل زمون بنوسی پښتو شروع دا سی بنوسی را سره وی چې زه تاریخ ما په سوال وکړ دا څنګه دا په دې چل په دې پوه نه شوم دا عربي څنګه بیا اردو څنګه بیا پښتو بیا بنوسی پښتو تاسو ټیټ بنوسی امستشرکو وی ما ته وی چې زه پاکستان کې پاتې شم پاکستان کې لاهور کې دې دې ځای کې پاتې پلان کې چرچ کې پاتې شم ما ته اردو زده کړې دا بیا په ډیوټه لګېدلم بلو تر اغلم نو پښتو بلو سینه ته زده کړې او عربي تر مصر ته عربي مصر کې زده کړې نو دا مستشرق دی چې زموږ غجب متدا سیادي چې موږ ته بلی دی جبیز دی دا شي زده نه کی کار نشي کولی کنه دا علوم فنون زموږ ټول زده کی دا مستشرقي نو یو خداو کی چې دا زموږ سي زده کی او بیا دا کوي چې د تحقیق په لور بیا کار شروع کی تحقیق کو نو کتابونه لیکي نو مستشرقین بیا کتابونه لیکي زه به توخم چې زموږ له بیرو کې دای کتابونه پراته مونږ مسلمانان ته استفاده کوو قرآن باندې لیکلي حدیث باندې لیکلي د حدیثو فرستونه مرتب کړي یو مستشرق دی رسول راضي داغه کتاب دی مفرس لالفاظ الحديث الشريف دا په هر کتابخانه کې پراته دا انګريز مستشرق لیکل حدیث باندې چې څوک کار کوي نو المفرس له الفاظ الحديث الشريف دا کتاب به خامخا ګوري او دا انګريز انګريز هم بیا عام انګريز هم مستشرح لیکل موږ سره پر پرو بلکې هر لایبرری چې د حدیثو په کې صحیح سپرتای او هغه مولا چې د حدیثو سره تعلق ساتي نو هغه دقه د انګريز کتاب ګوري افرست ده چې دا حدیث په کم کتاب کې په کم ځای کې راغلی ده فرست یې جوړ نه دا مستشرقین نو هغوی بیا د تحقیق په نوم کار شروع په تحقیق کې مقصد سي اسلام ته نقصان رسو نه کې بیا قسمونه دی وګورئ سبا کې داسې دي چې هغوی کار کړی دی صفای کړی دی په کې څه دخلندوزي نه ده چا داسې کړی دی چې د تعصب په بنیاد یې هغې کې امیزش کړی دی چا په اسلام اعتراضونه شروع کړي نو هغه اسلامي مصادرو کې امیزش د اسلام روح متاثر کول دغه اصل شکل بګړاول او د اسلام د عظمت او لوی داغدار کول دې لپاره دې تحقیق کوي ریسرچ کوي د دې مستشرقینو دا کار کتابونه دي لکه سیرت باندې کتابونه دي کړي انګلیش کې د مستشرقین غړ غړ کتابونه هغه کتابونه د سیرت په نوم دي د تاریخ په نوم دي انګلیش کې ولیکن کله چې سیرت او تاریخ بیانې دنه پکې خپل زهر ورپری اوس زموږ څومره دا غټه تعلیم یافته طبقه ده غټ غټ زموږ لیډران دوی په ټول عمر سبقونه بار ملکونو کې وي په لندن کې سبق ویلی دی اکسفورډ یونیورسټي کې کیمبرج یونیورسټي کې ستا عمران خان هم هلته سبق ویلی دغه رنګ بنظیر ویل بلاول ته ویل دې ټول خلکو تعلیم کوم ځای نه کړی دا د ملک څونه لیډران دي د دې بچی تعلیم بار کوي نو انت چې بار تعلیم کو دینه بیا اکثر انګلیش نه علاوه بل څه نه ورځي نو اول خو دوی اسلام ګوري نه او که چرته داسې شوق پیدا شو چې اسلام سټډي کوم نو ستا د ملک مسلمانان لیډران او دغی بچی بیا انګلیش کې ګوري یله خو انګلیش نه بغیر بل څه نه وري د خو دماغ او ذهن د انګلیش جوړ شوی دی نه چې وایي چې سیرت ګورم نه انګلیش کې به سیرت ګوري تاریخ ګورم نو سیر تاریخ مو په انګلیش کې ګوري او په انګلیش کې په تاریخ او سیرت باندې کار چا کړی دی مستشرقینو نو دی به د انګلیش کتاب راځي اچ انګلیش کتاب راوالي او د سټډي شروع کی نو دا نه په کې خپل ظاهر نشته هغه تاریخ هم وي خپل طرف ته زموږ تاریخ تباہ کی نو هغوی ته دا وښایئ چې دا څومره تاریخ کې زموږ دا لوی لوی فاتحین تیر شوي نو عباره کې وایي دا لوټېری وی محمود غزنوي یادوي احمد شاه ابدالي یادوي دا لوټېری و دوی راغلي هندوستان یې لوټاوه ما محمود غزنوی د سمانا بوت هغه سونه او مال دولت پسې راغله هغه د ملک نه لوټا وړو احمد شاه ابدالي دې لراغله پلان کې داسې غلط تصور نو بیا زموږ د لیډرانو په ذهن کې څه پراتی ها دغه لیډران زموږ د اسلام او د مسلمانانو د ملکونو او ته ذهن کې لوټېږي نو کله کله دوی د خلو نه وسی دارن سیرت ګوري نو په سیرت کې د نبی علی السلام سیرت بیانې خو په نبی علی السلام تنقیدونه کوي په اسلام تنقید کوي مثلا دای چې جهادونو بیان راشي نو جهاد کې د جهاد واقع به بیانې بیانې بدر وغیرہ نو هلته بیا د جهاد نه بعد بیا سی غنیمت یې ګڼي نو غنیمت ته هلته انګلیش کې لفظ څه استعمال شوی لوټ وار بدر جنگ وشو بیا داسې شو بیا مسلمانان لوټ مار شو نو تاسو خیالو مخکې عمران خان تقریر کوو تقریر کې ویلو چې د بدر په جنگ کې چې کله جنگ وشو نو بیا لوټ مار شو دا اوس د دې غریب غیر دانسته طور هغه د انګلیش کتاب چې مستشرق لیکلی هغه د ذهن کې اخر دی باندې بیا غوبل جوړ شو له مو خلکو بیا معافي غوسته زه پوه شوی نو نو اوس پوه شوی دی نه دی پوه شوی حکومت اصل وجه څه شی دی د مستشرق هغه کتاب کې کې ورته لوټ مار ویل د ځین کې لوټ مار کړو یعنی ورته لوټ مار ویل دا حکمرانان ځین کې سړي دا لوټه ریو مخ کې یو څو کاله یو لوی سوشل میډیا باندې غوبل جوړ چې زمون اصل لیډران چې دي کنه او زمون اصل قائدین او زمون مثلا رول ماډل هغه محمود غزنوی هغه چې دینو اورنګزیب لمګیر هغه احمد شاه ابدالي دا خلک نه دی دا خو بار نه راغلی زمو اصل خلک چې دی لیډران هغه رنجیت سنگ سک دی سنگ او پلان سنگ او دا خلک ان دوانو سکانه یادو دا مغه د تاریخ اثر دی هغه تاریخ کې ویلي چې نه خو پتا سره راغلی او املاولو غلا راغلی لټ مان ستاسو د هندستان او د بری صغیر اصل لیډران د دې مل خلک سوکو رنجیت سنگ او پلان راجا داهرو دا خلکو دا ولې ځین کیږي دیو جن مخکې حکومتونو کې باقاعده سن کې دا راجا داهر او رنجیت سنگ په چوکونو کې د مجسمو ترول شي دا شی نه نو دا د استشراق د کتابونو د مطالعه د مسلمانانو په لیډرانو او دای په ذهن اثر ای ټول مرګ نشته لیډر یوازې نه ستاسو څونه غړ غړ افسران دي بیوروکراسي ده 22 ګریډ افسر دی هغه انګلیش نه بغیر بل شي نه ګوري او چې ګوري نو انګلیش کې دا لټریچر پروت دی نه چې کولو کې ذهن ولاږي دا داسې کیسه ده د استشراق او د مستشرقینو داسې کارونه کړي داوی اول اسلام سره تعلق نشته او که اسلام باندې ځان خبرې نو رسایي د چا کتاب دی د مستشرق او خپل زهري خي هغه زهر د ذهن کې راشي نو بارها دا دا مستشرقینو کاری مستشرقین دقه کار کوي باقاعده د دغه چې خلکو تیارولو لپاره د ای اداري په لندن کې باقاعده اصل لندن دی کنه زوړ ځای دی زوړ بخوانی په دې لندن کې باقاعده داسې اداري دوی جوړې کړې دي چې التا هم د مغرب خلک انګريز يهود او نصارا او وی دا رنګ د دې افریقې خلک د دې نورو ممالکو خلک راځي او هلته تعلیم حاصلوي یو خو عامه یونیورسټو کې که نه اکسفورډ او کیمبرج وغیره هلته خو مسلمان لاړ شي صرف دی هغه فن وغیره حاصلوي نو که چېرته مسلمانو بچ راشي لکه دا علامه اقبال غوندې او که نه د هغوی نه متاثر شي څه مذهبي بیکګراونډ یې نه نو هغه بیا دل دماغ هغه چې کوم الته یې زده کړي خو د دې استشراق لپاره خپل اداري دي راوي پټه خفیه اداري الته مستشرقین تیاری ناشي تورنن وزي پورا مدرسه پکې ګيري دي ټوپې پټکی دي الته د تفسیر در شروع ده بل ځای کې حدیث پڑھاوي بل ځای کې فقہ پڑھاوي بل ځای کې عربي لغت پڑھاوي بل ځای کې سیرت تاریخ پڑھاوي داسې ادارې دي هلته دا مستشرقین تیاریږي او هغوی بیا څه کوي دا درست وایم دا زموږ د رساله کې تبلیغ القرآن رساله کې داسې یو څو میاشتې مخکې ما نو سیر ده چې کومه میاشت کې وه هو یو مضمون مونږ شایع کړ حویلی کاراز حویلی کاراز دا دا مضمون نو مور راوسته د یو ډیر پاکستان مشهور رساله نه لاهور نه یو رساله چاپ کی البرهان ډاکټر محمد امین دا مضمون دا غره رساله کې نو موږ بیا د خپل کې دا په حواله را نقل هغه یو مضمون چې تزور پیدا کړی دی چې کله انګرېز په دې ملک کې و برتانیا وه نو د دې ځای یو نواب صاحب تللی و برتانیې ته هغه خلک نوابان وغیره اقبال هم خپل تحریراتو کې د دې تذکرہ کړی دا چې دغه سي خلک التا تیاری نو هغه نواب سه د دې هندستان د آزاد ریاستونو باندې دغه یو نواب برتانیې ته تللی و نو برتانیې کې ګرځېدا ویل ته زما یو دوست دی تفصیلي واقع ویل ته شته ویو ګورې ځا سي اشاره کو اته یو دوست نو هغه تماوي چې مالک اهم زینو باندې وګرځاو چکر نو بس وی ماته چکر راکړي اخر ماته وی چې سبا به یو ځای ته پوسم ما چې څنګه دی وینا اوس نه ویم دا چې لاړ شي بیا به پته ولګي ا مسلمان سره د مسلمان دی وی زه بوتلم ګاډي کې کینو تلو تلو تلو سړک سفر و سړک سفر ختم شو داسې په یو صحرا ځنګل باندې ورلو سفر کوم کوم اته مې لکه چرته مې بوزي مې نه بسورې کوم وبرس ځنګل نه زو زو زو ډېر لري سفر مو کو چوکته نو په صحرا او ځنګل کې یو تعمیر د باور بلډینګ اتور بیا کولو شو هغه خپل تعارف په ذریعہ باندې نه نه وای چې نو تم په ځنګل کې لوري د نور مدرسه طالبان دي مليان دي ګری دي پټکی دي ټوبه دي کلاسونه لګېدلي دي یو ځای کې تفسیر پڑھاویږي بل ځای حدیث پڑھاویږي بل ځای کې فقه پڑھاویږي بل ځای کې مناظره خو ویل کیږي او باقاعده رفع الیدین امیر بالجهر قرات خلف الامام داسې قسمه مسلې اختلافي دی عمر په ایمان دې مناظره شروع ده دلایل ویل کیږي او زار یو څن دماغ مې د چکرو چې زه هندستان کې مګزبا انګلستان کې برتانیې کې و چې دا ټول چکر وه ته بار بار دا سید یو یو رګه وګوره بیا به خبرې کوم وای دا څه ویګا زونه پکې افریقي خلک شته پکې د عربو خلک شته پکې د انګريزان پکې ټول قسم خلک پکې پراته دي لګیا عربي ویل کېږي انګريزي ویل کېږي اردو ویل کېږي پښتو ویل کېږي په مختلفو ژبو ویل کېږي زه په زما حیرانتیا وی زیاتیږي اخر دا چې بس دا چکر مکر راکا واپس شو کنه ما ته وای دا هغه خلک دی چې دا بیا د مسلمان ملکونو کې د مسلمان خلاف کار کوي افتراق انتشار پیلاوي دې ته مو څه شی او دا شی ما په خپل سترګو نه هغه بیا د مضمون په خوانو رسالو کې چاپ شوی نه دی ډاکټر علي چرته پیدا کړو حویلی کی را حویلی کاراز پدینو نه بیا چا کړو بیا دې موږ راوازو مې پر چې موږ سم مستشرقین را تذکرہ کو چې دا کیسه لګو ګوري خلک بیا وګورئ چې په مانوس رساله پورا مضمون دی ورته نو دا مستشرقین ته تیاری مناظرین تیاری الته چې ده دایان تیاری مبلغین تیاری امامان خطیبان تیاری تاسو به اوریدلی د عوام خلکو کې مشهوره ده د ټولو خلکو به تقریبا یره زمون په پلان کې ځای کې پلان کې وخت یو مولا صاحب عالم او دونه زمانه امامت کړي او بیا یکدم غیب شو او بیا اطلاع را لګري و چې امونځونه برو ګرځوي زه عیسایو نه کافرو تاسو کې څه کیږي تاسو په خوا کې دا باز نه پته منو بس نوم بسو مولا په یو ځای کې امامت کو او امامت به نو نو معلوم څوک دی کونړ مولا باجوړ مولا سواد مولا خیال نه په دغه نوم باندې مشهور او دا مستشرق وو د به خپل کار نه راغی هغه کار چې وو بیا روان شو بل ظاهر کې ګیرا ټوپه ځان ته به مسلمان وي امامتي به کوله دا دغه خلک دي مستشرقین چې هغه تیارې تا ته په مخه ته د مستشرق په نوم ناراضي نور بخبل کار کوي مسلمان کې افتراق انتشار جنگ جګړې دا مسائل پیدا کول شکوک شبا د دوی کار دا مستشرقین اوس داوا چې د مليانو په شکل دویم دا د پروفیسورانو په شکل دي دا په مختلف شکلونو باندې بیا کار او د امت کې رانه نو دا کارونه بیا کې دې ته مستشرقین ویل کی دا زمو اصل دشمنان او کافر مریان دي چې مونږ خلک نه پیژنو نه ځان خبر نو د استشراق نه مستشرق نه خبر نه دا زمو یو عالم دی مرګره زموږ د جماعت نه دی غوام نو نو سبا لیکچرار هم دی پی ایچ ډی کړی ناغه کتاب لیکلو استشراق باندې داسې او رساله لیکلې نو سره مشته استشراق نو خاندلې وی یو موقع باندې یو ځای کې اجتماع وا نو دا کتاب مې لیکلو نه اجتماع دوران کې مې یو مولوی صاحب له خپل کتاب ورکړ نو هغه استشراق دی موږ لا د استشراق پتم نه لګي ما یې کنه موږ د فروعي مسائل مناظرین خو پیژنو او د اسلام غټ دشمن او مناظر تر اوسه پورې لا موږ پیژندل نه دی چې ته مستشرق وای او دا استشراق خراشه د دې استشراق اهداف وګوره بس مختصر به بس کوم استشراق او د دې مستشرقینو اهداف سي اول عقائد اسلام اور شریعت محمدیہ میں تحریف اور اس کا خاتم یو کار دی د مسلمانانو اسلامی عقائد او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت کې تحریف کول او دای خاتمه دا د وی غټ ټارګټ یو دویم اسلام کی صحیح تصور کو دنیا خصوصا اهل مغرب کے سامنے نا آنے دینا تاکہ وہ اسلام قبول نا کرے پراپیگنڈا دا اسلام خلاف پراپیگنڈا خاص کر دا مغرب دا پارا دی مغرب کې دون لوی پراپګاندا کړې ده دون لوی پراپګاندا چې هغه پراپګاندا د وجنه یورپ او مغرب اسلام ته نږدې نه راځي او دا مې پروپاګاندا په نتیجه کې څه شی پیدا شوی نن سبا نه اصطلاح اور زما وی اسلام فوبیا اسلام فوبیا فوبیا ویل کېږي خوف ته یری ته د اسلام یا زړه کې جوړ اسلام کې حقوق نشته ظلم کوي زیاته کوي خزل حق نه ور کوي دا دا دا دا دا دته اسلام فوبیا و دغه د دوی دویم کار یورپ مغرب کې دونه پراپګانډي کړی دی د اسلام خلاف چاوی ته دا اسلام پورا بو جوړ کړی دی دا چا د مستشرقین لټریچر پروت دی ته باقاعده تقریرونه د اسلام خلاف خلکو له ځان سازي کوي بل خلکو له چې د اسلام ته ورنږدې نشي نو یو مرګره ابل ورځ سعودي عرب نه راغله هر سره ناس او زیبیا کاروبار دي شړې نه نو سعودي عرب کې پاتې کیږي به یو ملک او بل ملک او جاپان او یو ځای بل ځای داسې هر د کیسه کوي اوی زمونږ یو مرګره دی غالبا کینیډا کې دی که چرته دی نو یې هغه چې دی نو هلته د کاروبار سلسله کې چرته یو خلکو سره واسطه راځي یو زنانه سره واسطه راغلی ده همدا مغرب وای څه خبره اتر وی هغه خبره کوله چې دومره د اسلام خلاف الته پروپاګاندا د خپل عوامو له ذهن کې خدا د مستشرقین چې بالکل اړیتا کله اسلام د حقانیت خبره کې مو مو یقین نه کوي نه دا تاسو د اسلام کې دا نشته ایسه خبره پورې خبره شو اخر څه معاملات او لین دین راغی بیا ما وسر څه خبره کوله وی ناغه سره د نکاح سم مسله رااله نو وی چې نه نه نه زه تاسو ملتم نسم او د نکاح سوال نه پیدا کیږي ځکه چې تاسو مو چې دنو ظالمانی ښځو حقوق نه پېژنی ده وی ما ورته وی چې زه دلته ناست یم زما ښځه بچي دي پاکستان کې او زه ترې جدا یم خو زه چې څومره پیسې ګټم نیمې نه زیاتې هغوی له لېږم څنګه موږ د ښځو حق نه پوره کوو ښځه مې په تیاره کور کې ناسته ده دلته یورپ مغرب کې سړی به هم مزدوري کوي جاب به کوي ښځه به هم کوي دلته دا سړی د خزې په خوراک سکاک باندې پړ نه دی اب ځان له خپل ګټي زما خزه وی کور کې ناشته د مسلمانانو او زه ورته د دې زینا سونه لړم دې زینا خرچه لګم نو دا د خزه حقوق دي که د خزه د حق پیمایي ده وی وی نه دا کې دې نشي دا تاسو وې دا ته درو کوی دا سینې شي کې دې چې لکه تاسو خو زره حق ورکوي او خرچي لګي دونه ور ذهن ال تخراب کړي اسلام فوبیا اسلام نه بوم جوړ کړي دا مستشرقین دا کوي چې خصوصا مغرب هغه دا سي پروپاګاندا دا یې ځین کې چې اسلام ته ورنږدې شي بل احکام اسلام کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ دراصل یہودیت و عیست کے مسادر اور ماخذ سے ماخوذ ہے گویا مسادر یہودیت و نسیانیت میں تحریف کر کے نیا دین بنایا گیا ہے عوام و ير ورکی د اسلام په زړه کې اچ او خواصو ته سوي پوهانو ته اته وی دا اسلام دا سم مستقل مذهب نه دی دا د بار نه دی راغلی ځکه دوی بیا سوال کوي چې راته په دوی کې دا څنګه ځان نه جوړ شوی دی دې کې ټولې خبرې مذهبي خبرې دي آسماني تعلیمات دي پکې دا موس پکې دی زکات پکې دی روزه پکې ده دا روحانيات پکې دي نه دا په یو مذهب کې څنګه راشي معلومیږي دا چې دا اسماني مذهب دی نو دا مستشرقین هغه ته وایي چې نه دا داسې نه ده چې دا د الله طرف نه راغلی دا د محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله او د اسلام د مذهب مشرانو يهودیت او عیسایت سټډي کړی دی او دا غي نه خبره راغستی دی او سنوي دین جوړ کړی دی دا دراصل د اسلام ماخذ څه شی دی يهودیت او عیسایت او په هغه لدا ځین جوړ دی دا یو خپل مستقل مذهب نه دی دا د هغې نه اغستې شوی د دې مصادر څه دي ماخذ یهودیت عیسایت پوهان له دا ذهن کې چې دا پورا بلکې کله کله زموږ د لیډران وغیرہ چې دوی کې نه کنه نو دوی په خلونو هم کله کله داسې خبرې راوځي نه هغه سټډي کړي چې دا خاصل کې د یهودیت عیسایت نه اخذ شوی دی دا بل نه نه دا داغي نوې ایډیشن دا داغي نه اخذ شده دین دی نو په دې طریقه هم اسلام وای خرابای چې لکه دا سم مستقل مذهب نه دی دا الله طرف نه راغلی د قانون باره کې دی دا وای د قانون او باره کې چې اسلام کې لا او قانون نشته اسلام کې ویلا نشته دی دا وای د قانون کتابونه وګورئ زمون په ملک کې چې کوم د قانون دلا کتابونه پڑھاوي پای کې سي پای کې سیول لا او کامل لا د برتانی د فرانس هغه لاګانې زموږ دی وکیلانو ته پړاوی دي و زموږ د لا په کتابونو کې چرته اسلامک لا نشته اسلام کې لا نشته وی ولی ایدا وای وای اسلام کې لا قانون نشته او که څه پکې دي نو هغه کوم ځای نه غسې شي وي اته یونان او درون د قوانینو نه اخص شوه قوانین دا څنګه چړې وي خرابې نو چې کم خلک هغه تعلیم کوي په ذهن کې دا خناس ناس ته چې زموږ د قانون دا غینه ماخوذ دی زموږ مذهب دا غینه نو په خپل دین اسلام یې څکه شکی ک د خبره ولس دا د مستشرقین خبرې دي کتابونو کې راځي پراته دغه مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی اور فتنوں کو ہوا دینا دا د مستشرقین کا دا فرقاوریت جوړول فرقہ بازی دارن فتنو له هوا ورکول چې مسلمانانو کې دا افتراق انتشار دا پیدا شي کامیاب شي دي کنه تاسو نه یې خبر څوک چې عربو ته تللی وته پته نن سبا تاسو سعودي عرب ته لاړ شئ بل عرب ملک ته لاړ شئ فصیح عربي عرب خپل نه ورځي زموږ مدارسو کې چې کومه عربي پړاوېږي دا څه ده دا فصیحه هلته چې کوم ویلي کېږي هغه فصحا نه ده هغه څه ده امیه ده فصحا او امیه عربي بدله ولې په دې کې مقصد دا دی چې کله اصل فصیح عربي د دې مسلمانانو نه هیر شي نو قران او سنت کې تحریف کول بیا به زمونږه آسان شي عربی اصل نه وایي فصیح عربی اوس هلته عربي څه وایي عربیان ای بالکل عربي داسې بدله کړې ده چې ته به په دې پوهېږې نه چې دا عربی کې کم لفظ دی زه خپله چونکې بار بار عمرې حج وغیره والې سره تللی یم څه وخت پاتې شوي مو هلته ملګري نو دا واسطه هم وي ډېره نو زه یو ځل جده کې زموږ ملګري وو زه هلته داسې میاشت یا کم زیات پاتې شو نو هلته یو جمعه کې مانځه له بتلم راتلو نو یو ورځ مانځه ټایم کې زوم او زمون اشمس صاحب د وزوخانه کې مدس شاردام کول چې دی کې جمعه ته بس عربو عربو ملک دغه ځای جمعه ته کسان زیرات په دې کې زه چاندام کوم دې کې سالکان نوجوانان عرب رانه وتل او په دس له راځي او د عرب داسې تیزې تیزې خبرې هم کوي خبرې هم ډېرې کوي او تیز تیز لګي نو دغه نوجوانان هلکان دي داسې لکه پنځلس شپاړس کاله داسې هلکان سکول کالج وه او عربي خوله کې وایي هغه یو بل ته وایي فین احمد فین احمد او ته نو خدای پاک دا څه وایي نه ورته شوی نو نو نو تاسو ټول عمر کافیو دې ته نه هو چې دماغ ځان له وړل چې حمل په مصدر باندې وای نه کیږي یې کوي نو نائمون مانا نو ما سره اج مسجد کې به د مصر څخه الکانو هغوی به کېناستل پاڅېدل خبرې اترې کولې ما هغه وخت کې دا زما د الفاظ الحسیس مصطلحات دي د حدیثو دا کتاب مسوده را سره ولا مې وړم هلته مې کله کله تصحیح کول نو یو ورځ ځان سم جمعات ته مې وړه ډېر سات به جمعات کې نو تصحیح مې کول نو یو ورځ د مصر یو سټوډنټانو راغلي یو مسجد ته راتلل ناغي با سره وکي ناستل پاسې ده نو ماته ورځ وای دا څه شی دی ما دا زما مصلحات باندې سلی کل کړی دي زموږ جبه کې اردو کې نو نه تصحیح کوم به ما ته وای چې دا ما ته پړاو کنه ما ته نه مړ په دې څه کوي تاسو عرب فاصل حدیث سره تعلق دی نو ما ته سو خایا او د جامع ازهر یو شاپو اسکندریه کې ای کې سوډن ښه پوره ګیره او ښه طالب ما ورته ویل دا پرېږده دا تاسو وایه چې په یونیورسټو کې او ستاسو په معهد دا ادارو کې ویلي کېږي خو زه زه به ته بل شی وښیم چې به تا نه یې ویلي وي څه مې زه به ته د خپلو مشایخو په منهج باندې لږ قرآن ووایم خو د خلاصې په شکل نو مې به د مولانا سینګ رحم الله په منهج ورته یو یو صورت داسې خلاصه وایم داسې یو څو صورتونه مو وایي ځکه دومره وخت سړی انتهایي حیران شو ما ته وایي دا ما تاسو نه وینا زمو د عربو کې ما چرته نه دی اورېدلی مصر کې دی ما یې صحیح بس ته خو ابن کثیر کوله او درس کاوه داسې تفسیر پڑھاوي به ما ته او یو بل بسره ما ته او زمونږ د جامع ازهر یو شیخ دی او په پلان کې خار کیو سی هغه درس کوي الګ دقه سي انداز کې کوي لکه دعوا او پلان کنه د صورت دعوا داسې او نور دا منهج نشته جب قرآن حدیث سے پولیے اس طرح دین میں تحریف کرنا مسلمانوں کو دین سے دور رکھنا آسان ہوگا تحریفوں کو رشی دین بل ہدف اپنے نظریات باطل اور خیالات فاصل آپ کی ترویج اور لیے احادیث ضعیفہ اور موضوع کو بنیاد بنانا اور انہیں قابل اعتماد بنا کر پیش کرنا موضوعی او ضعیف روایات هغه د خپل غلط او عقاید نظریات لپاره به تور استدلال پیش کو دا اوس هم کوي دا څونه باطلی فرقی کنه دي سره دا دلایل لکه قادیانیت وګوره شیعت وګوره پرویزیت وګوره دی او ته دلیل د کوم ځای راوي ستا د قرآن حدیث نه ولیکن یا به تعبیر غلط کوي تشریح او یا بسی موضوعات وغیره نو هغه خپل باطل عقاید نظریات په با سر پیش کړي د قران حدیث په غلط استدلال یا ضعیف موضوع روایت دا چې ورنه کوي دا دا تاسو نن سبا ملحدین سره سره کینې تیست او سیکولر سره هغه سیکولر هغه د حسنین خان دي شاته نه استه دا زموږ مرګره د انجینر دی یونیورسيټي سره واسطه ده دا سره ډیر واسطه دی دا ماته بیا کیسی نشي کوي نو هغه سره چرتا واسطه راشي نو هغه ایتیس سیکولر لیبرل بدتا خپل باطل کفر د قران حدیث نه ثابت دی ولې قران کې دلیل هغه حدیث کې دا سنا نه استدلال غلط دی او د خواجه چا سره اوس علم نشته یا دا وی په اسلوب نه پوهیږي متاثر شي او یا بچتا کمزور تاریخ کمزور حواله را نقل کوي دا د مستشرقینو کار دا وتخی مغرب کی تعریف مې زمین او اسمان کې قلاب ملان اور یه باور کرانا کې مغربی انسانی حقوق کا واحد پاسدار و مسلمانو کا خیر خوا بلکی جګری دوست ہے دام دا مسئلہ شدینو کا دا سی کئی چې د مغرب باره کې تاسو تاریخونو اسمان او د ځمکې د قلابې میراوي او مغرب وو مړال ته قسم انسان او دا سه انساني حقوق دي او دا سه عجیب خلک او دا چل دی واده چل دوی دا زموږ د لیډران دا خلک په سکالرشپ یا په چکر بوزي انده چې تلاړ شي نو دوی ته خپل کلچر تهذیب سره اوخی پیسې په لګي خرج کیږي د باور کولو لپاره باز زینو ته بوزي چې واپس راشي مړه تا تاسو سي مغرب پسې لګي او یو هو هو بس کله وسو کې یو کلمه نو ورځي نو سب مسلمانان او داسې قسمه خبره نه مغرب دا سره نه مغرب دا زمو په ملک کې بازه سکالران او باقاعده د مغرب دفاع کوي نه نه مړه دا تاسو په مغرب ځان پورې غواړي په مغرب دا داسې نه دا داسې دي داسې دي هغه سي دي نه دا د مغرب تعریف او خلکو ته باور کول چې دا مغرب ستاسو د مسلمانانو دوست دی د دشمن نه دی مړه تاسو هسې په هغې پسې اخته یې دا زموږ دوستان دي اوس مشرف دا سو بش بش او ټوني بلیر دغه افغانستان باندې حمله وکړه افغانستان یې لوټي لوټي کړ او ورځو کې بوش ډیر لوی د رمضان د میاش په موقع مسلمانانو رافطاری کړي اول ته تعریفونه کول نه اسلام ډیر خدین دی او روزه پکې او دا دې پکې ورشي ال دا روزه ماته خلق لګي ا دې خې افغانستان او ورځ اخبار کې راغلي اسلام اخبار کې چې د برتانیي وزیر داخله خارجه د روژه ماتي انتظام کړو او دا غځه ډېر مسلمانانو خلک راغون کړي وو او روژه ماتي اوس دا شي په اول چې نو موږ وګورئ ارسمن تاسو له روجمات هم کوو دا باور نو هغه بی ضمیر خلق متاثر شي مړه دا تاسو اسی دي څه خلاف یې بل دا باور خلکو ته کوي چې انساني حقوق پاسدار دا صرف او صرف څوک نه مغرب موږ انسان لا دنیا له انساني حقوق ورکړ چارټر باندې ما مخکې خبرې کړې وې نو سبران شي دا د انساني حقوقو چارټر دا موږ دنیا ته وایي نور مذهبونو کې نور ځین کې انساني حقوق نشته دارنګ مسلمانو کو پس همت بنانا اور یه باور کرانا که تم بهت کمزور جاهل هو اپنی تعلیم سیاست معیشت عسکریت مې مغرب سې بې نیاز نهی هو سکتې اس کې محتاج هو دا کئ مړه بس مسل اسلام ختم شوه هیڅ نشته دا دا سونه تعلیم یافته طبقه ده کنه یا سیکولر او یې دا ځین کیږي مړه اسلام مسلمان سره هیڅ نشته بس ختم زوال وخت دی د سوال وخت دی خدا به همت کول بالکل هیڅ نشته او دی نه خپل سیاست لري نه تعلیم لري نه معیشت لري نه اکثریت عسکریت لري د ټول کې مونږ ته محتاجی سیاست به ته مونږ ورکو معیشت به له مونږ خکو نظام تعلیم به ولا مونږ ورکو نه دا باور دا مستشرقین کینو په دې دا تعلیمي یافته طبقه انتهایی زیاته متاثر کړي زموږ څه شو دا خو سړی سره مونږ سره نو بالکل د مغرب غلامی کی پدې ته او دارن ما وې سکی زهر پیلاوي دګي یو ده برنارد شا انګريز او زمانه کې چې کله برتانیې دلته نو یو جمله ویلې اسلام بهترین مذهب ہے اور مسلح مسلمان بدترین قوم ہے دی جمله ته خیال دی اسلام بهترین مذهب دی او غره اسلام تعریف دی په بل طرف ته او مسلمان بدترین قوم دی دا څه کیسه نو خلک هغه یو جمله ته وګوري دی بل ته وګوره زموږه تعریف د اسلام دوستان دی اسلام خوي دا دا جمله هغه وخت کې مفتی محمود حسن ګنگوهی دا د ونډر مفتی تیر شوی مفتی دا فتاوی محمودیه چې ورته ویل کیږي کنه دا د ده مفتی محمود حسن غنگوهی هغه نه چاته پوسو کوي هغه داسې معقوله ویل را اوی زهر کی گولی شاد میں ملا کر دی ہے زهر کی گولی شهد میں ملا کر دی ہے د زهر ګولې په شاتو کې ورکړ یو طرف ته د اسلام تعریف کو بل ته مسلمان بنیاد وېس بل مسلمانو میں قومی لسانی اور قبائلی تعصب کو ہوا دے دا کارن کہ مسلمانانو کی قومی اور لسانی قبائلی تعصبات پیدا ہو پختون دے پنجابے دے بلوچے دے دا شی نسوک کرتے تم دی کئی تم انہی نو پخکارا دا دن نکار تب بلوچستان کے سونا وقت جنگ وشو پس بان دے مونگ بلوچی مونگ لسا ازاد ریاست بکار دے مونږ پاکستان نه منو دا اصل دغه هوای دا رنګ پښتون فارسیوان جنگ د پښتون او د پنجابي جنگ د لخوا اصل کې هوا دا شاته مستشرقین دی مستشرقین یو کس پیدا کی او زمون د نه او راپور هغه ته دا نه وایي چې زه مستشرق یم خو هغه ته ذهن کې دا کېږي چې نه دا وګوره تا سو چې خلک یې تاسو زیاتې کېږي بس تین خل د ترکی خلافت نه چې دا عرب جدا شته په دې جدا کړی د عربو ته وی او عربو لیډران دا شریف مکه چې کوم غداری بیا وکړه خلافت سره دا شریف مکو دوی ته وی چې یو خو دا عرب دا دغه شي ترکیان دا اجمیان تاسو عربی او الائمه من قریش ګور حدیث مره دی الائمه من قریش تو قریشی خلیفت ته پکاره دا ترکیان عجم جاهل جد دا در باندې خلافت کوي هغه کې دا شننه دارنګ دې مې وته وی دا بدعتيان دي ټکه وته مستشرقین خو لري دا سری ترکیان بدعتيان دي تاسو موحدین په تاسو حکومت کوي په دې دوه ټکو عربوال نو ټیک ده چې ترکیانو کې بدعت مونږ هم نه وایو ولیکن دا شیخ کابل ران خبره چې دا مسله ده ساده دا زموږ د کور مسله دیره داسې غلط ذهن جوړ کو چې پای کې با یک د چرته بدعات کو خدا غ بدعات په نوم باندې خلافت د مسلمانانو ختم کړ نو دا عرب ټول را پاسې دل دی تحریک شروع دی تحریک شروع کو چې عجم حکمرانی نه مات او دی اهل شرک او بدعت دي د دین مشری مونږ نه په دې دوو ټکو شریف مکه راپاسې تحریک شروع کو او تمام حجاز د خلافت عثماني نه جدا کړ چې کیسه ما کړې چې شیوړ هندي هلته وغم گرفتار شو داسې قسم قومي تعصب لساني تعصب قبایلی تعصب دا دراصل هوا دا شاته مستشرقي او ورکی او بیا دا مون خلک لګي لیډران اخته بیا کار کوي او مون قوم لپاره لګي خبر اصل پکې نه دا اسلام کو نظام حکومت سے علیحدہ کرنا اور اس کو ایک پریویٹ معاملہ بنا دینا یعنی سیکولرزم کو دنیا پر مسلط کرنا دا کئی چې سیاست او مذهب جدا دي حکومت کې د مذهب څخه کار نشته او دا مذهب دا د هر سړي انفرادي ذاتی معاملہ ده انډیویډوالزم دا بس فردیت جدا مسله ده او سیکولریزم په دنیا مسله کو ته مړه سیکولریزم د کارنګ خلک کوسی نو د اسلام په ځای به سیکولریزم نافذ او دا غي لپاره وی ال علمانیه یو اصطلاح جوړ کړی علمانیه سیکولریزم ته وایي او نوم علمانیه خره چې مسلمانان به دوکش دا مسلم ممالک کی اقتصادیات و معاشیت پر قبضہ کرنا بلې دا حد د مسلمانانو معاشیات اقتصاد قبضه کول بل مسلمان ممالک پر غلب و تصورت حاصل کرنا اس مقصد کے لیے مسلم ممالک کی مختلف زبانیں مختلف ادیان عادات و اطوار کا گہرا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ان ممالک کی سیاست پر اثر انداز ہونے انہیں مغلوب کرنے اور پھر ان پر حکومت چلانے کی منصوبہ بندی کر سکے داخل په مسلمانانو باندې غلبه او تسلط بیا دا غي دا علوم حاصلول د مقصد د پاره چې د مسلمانانو په سیاست هم دای په حکومت باندې زمو تسلط دی نیز مستشرقین مصر و مالک میں آنے والے تغیرات حالات کے بارے میں پل پل کی خبریں رکھتے ہیں تاکہ اگر احیاء اسلام کی کوئی مؤثر تحریک اٹھ رہی ہو تو اس کے خلاف مؤثر منصوبہ بندی کر سکے اور اس کا راستہ روک سکے بل دا مغرب او دا مستشرقین دوی دا مسلمانانو د ملکونو د سکن سکن حالاتو نه ځان خبرای دنیا کې څه شو بالکل ارسنه ته باندې خبره وایي به خبري چې د مسلمانانو په ملک کې په کوم ګډ کې څه شو وي د دې د زری زری خبرې نه ځان خبرای وری خبرای دا د دې د پاره خبرای چې او دې لپاره جنټان خپل خلک چې ما وی دا مذهب په نوم یې سمولیان را نقل جن کړی لیډرانو کې را دن کړی دی لیډرانو کې مستشقین په مولیانو کې عمران نه ایستي پیرانو کې ډېر زیات نه ایستي د پیر په نوم دا پروفیسور او ټیچر په نوم مختلفو طبقو کې نه ایستي تاسو پر څنګه هم ناشې ته به پیژنم دا دا قسم خلکی دا ټول حالات معلومه د زره زره خبر الته مرکز ته رسي برتانیې او امریکې الته بیا د دې غټ مستشرقین ناز په یو یو خبره ریسرچ کوي غور کوي دا مطابق منصور بندي جوړي شیر علی چې دا سیو کې دا سیو کې دا سیو کې کئی دا لگیا ہے دے فرقو تا سونا باطل فرقی دی دا دوی زیر اثر ایتم چلونا ہوئی خیر ما دویلی کن مخ کے منکرین حدیث بسوی حدیث نمون دا منکرین حدیث اصل استاذ سوک دے مستشرق دا طول باطل فرقو استاذان سوک دی اصل مستشرقین دی جیل تناز نو مخ کے دا غلام پرویز دا برطانی تا تلے ورطنے تعلیمو کو چراغ لدن تا انکار حدیثو حدیث نه منو اوس مش دې پوي شو چې په انکار حدیث په نوم باندې چې حدیث نه منم دا شی زمونږ نه چلی نو مستشرقین اوس دې منکرین حدیث ته بل نه وی چلو خو دا بنوای چې حدیث نه منو دا وای حدیث خو منو ولیکن د دې په اسانید باندې داسې اعتماد نشته پته لګی چې امام بخاری دا سندونه صحیح دي که صحیح نه دي د امام مسلم د اسانید صحیح دي که صحیح نه دي تاسو او اثر نو د دې اسانید دوباره سب جان پړتال پکا تاسو ډیر خطرناک خبر دا امام بخاری خطه پورتا امام حدیث منم پیغمبر منم خدا بخاری په کې څوک دی دا مسلم په کې څوک دی دا هغه چل دی چې د انکار حدیث لپاره نه وي پینترا بدل کړه او زموږ خلک یې نه مړه او خو حدیث نه انکار نه دی کړی دا د حدیثو د انکار بنیادونه دي دا ورته مستشقین خولي دا چلونه کوي نو د فرقو تم نوې نوې چلونه سوخی هغه یو ته خیام استادان دي دا دلته چې دا خوار مولا مولا پدې فنانسی دا غریب د سنه خبر ده الته مستشرق ده بیا د مستشرق نه بعد دلته دای جنت او هغه جنت د اسلام ګروم کار کوي او نه د خلک خبرې ویایي نه د مستشرق په برای راست نه دي دلته د هغې د غټي جنت نه دي چې هغه ځان ته مسلمان ځان ته محقق ویلی کتابي لیکلی تقریر او بیان کوي اناسته ده په میډیا اناسته کتاب تحقیق پر موږ لګیا دی زمو مسلمان مولوی سے پروفیسر سے دا کتاب ګوري دا نه چلی دی که یو هغه ته اصل هغه خي دا دا تانی بانی دی ډول نو مستشرقین د دې ټولو حالاتو جایزه ده د ملک من حالاتو نه سیاسي حالاتو نه مذهبي حالاتو نه اختلافاتو نه اسلامي تحریکونه سونه روان دي سکه یې سنه کوي د دین حالاتو نه ځان خبرې او بیا د هغه مطابق منصوبه بندي کوي نو په دا خبرو کې یو غټه خبره ده چې دا ځان خبرې دي د واره چې چرته په اسلامي دنیا کې او نړۍ کې چرته د اسلام د احیا چرته تحریک وی صحیح تحریک چې اسنه تحریک مخکې نشي او د اسلام احیاو نشي د اسلام غلبه بیا را نشي نو بالکل که چرته داسې معاصر تحریک پیدا شي بس یک دم دې ختمولو کوشش کوي دا کوي تاسو سما غالبا پرون وی چې خلافت کله ختمېده نه پای کې کما معاهده ده کنه نو پای کې دسخط د خلیفہ نه پدې غستره چې د دنیا په هیڅ زو خطه او ګټ کې به هم تاسو آینده د خلافت او د شریعه نوم ناخله دسخط دې غستره او د ټونی بلیر خبره ته ما کړې و پرون پرون والي چې اسوي ریټایرمنټ په وخت کې د انټرویو هغه سره کېدا او چې ریټایر شو هغه کار نیمګړې پاتې شو او نه کوم ریټایر وشو خپل تحریک او کار بچای سات صافي دي تپوس کوي کار هم سره د دنیا په هیڅ ګډ کې خلافه پر او شریعه پر باندې اس نه پرې پات ترمکا ایله پاره ته مستشرقین هم کینو یو حالات هم ځان خبره دا دی د مستشرقین او اهداف او دا دی دغه مستشرقین چې نن صرف تعارف وشو نور تفصیلی خبرې به بیا کوو مختصر بس دو خبرې شوې دو لنډې چې وې دولس بیان شه د دې لنډ اسلامی عقاید او شریعت کې تحریف او مټاول او مغربي دنیا د اسلام نه متنفر کول او لري ساتل دا غټ د مستشرقینو سره دوا او یو دریم د مسلمانانو تعلیم یافته طبقه خاص کړ ذهن کې شکوک شوبات اچول چې په اسلام اعتماد ختم شي نو کوم مرتد دی نکی نو کم از کم شکی خوې کی دا نو څه شته نو کا بس